من دون الله سوا د الله نه من ولي حمايتي من ولي حمايتي دوست ولا نصير او نه مددگار سوا د الله نه نو الله تاسو دوست یولي من البلیات تاسو بچکی د تکالیف او مصیبتونو نه او الله د سوا تاسو بل مددگار نشته الله تاسو مددگار ده ينصر في دفع العذاب النازل عليكم کوم عذاب چې په تاسو نازلېږي هغه الله تاسو نه لرکي حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي چې الله جل جلاله نهایت صابر ذات الله جل جلاله ډیر صابر ده څوک ته زوی ثابت دی څوک ول هغه شریک ثابتې څوک څوک ورته وي څوک څو ولا وي خو الله جل جلاله بیا ول روزي ورکړي رزق ول ورکړي الله جل جلاله باران ور باندې کوي الله جل جلاله د زمکه نه غیاګانې خوراکي سيزونه ولا راوچتای په حدیث کې راځي الله جل جلاله نهایت صابر ذات ده چې تور صبر ولکې او څوک ورته حضرت موسی علیه السلام خدای په متل ای الله جل جلاله ما ته یو دسی دعا راوکړه چې د خلکو تکالیف نه معفوس مو خلک ما ته سنوي الله جل جلاله ورته ای موسی موږ استاد وویل اے خوګه موسی ته اے خوګه موسی ته واجب سره هغه ما د پرېګې د څوک له زوی ثابت دي څوک له راني ثابت دي څوک له شریک ثابت دي نو ته خو باندې نو تاسو خو بخوت وای دې شو الله جزاء ملکو تفکر وسلام